دوم اسم کې نه لاندې لاندې طبقه کې دا غته دې چې کوم زینو کې د کافرانو روحونه وجم کېږي په دې باندې بیا د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دام دوم اسم کې نه لاندې چې دین یو دفتر دی چې کوم دفتر کې د کافرانو روحونه جمع کیږي او دې روحونو سره د یو د اعمالو رجستر چې دی هغه مې خېده کیږي وما ادرا کوسلم د تا ته زمانه بي ما سجین چې سجین څه شي کتابون دفتر دې مرقومون چې پاګې باندې مهر لګېدلې دي ابن کثیر لیکي چې دا کتاب مرقوم چې دین له تفسیرا لقول و ما ادراک ما سجین دا دغه تفسیر نشي کېدی ځکه سجین مکان دین یا د مکان تفسیر چې دینو کتاب سره نه دی صحیح حال به تپاو صورت کې صحیح کې دی چې کله کتاب مان د مکتب شیخم او مکتب چې دینو دفتر ته لیکيږي امام بغوی رحم الله فرمایي چې دا کتاب مرقوم چې دینو دا د کتاب الفجار بیان دی ویل یومئذ للمکذبین پورا تباہی به په دغه غیر ذی لپاره تکذیب کوونکو الذين دا کسان یکذبون بیوم الدین چې دوی تکذیب کوي درځي د جزاء وما یکذب به الا كل معتد نسیم او تکذیب نه کوي دغه غیر ذی مگر هر تجاوز کوونکې ګناګار ګناونه په دوه قسم دي یو قسم ګناونه هغه دي چې هغه متعدی وي خان په خپل هم ګناګار او نور له دعوت د ګنا ورکاو نو معتدین کې دغه ته اشاره ده او اسیمن کې اشاره ده خبره ته چې په خپل ګناګارو حرام او حلال اقوالو په درمیان کې فرق نکول معتدنا ګننګار چې حلال او حرام افعالو په درمیان کې فرق نه کو اثیما ګننګار چې اقوالو کې د حرام او د حلالو فرق نه کوي په دغه وجه قران ته اساطیر الاولین ویخه کلا چې تلاوت کیږي په دوان دي د زړه د رهنمایي د پاره چې ګنا نه بار راوځي آیاتونه زموږ آیاتونه د قران نو دی وی دا کسی دي د دروغو د وختانو خلقو کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دا زجر دی دا کافر ته چې قران ته د کیسو کتاب وایي او یا علت بیانېږي چې دومره لوی کتاب ته د قصو کتاب ولې وي وجدا چې زنګ راغلی ښا د د پزړه باندې هر کله چې اوس په ایمان زنګ ولګي نا کمزوري شي کنه نبي هغه حفاظت نشي کولای دا رنګ اسلام باندې زنګ راغلی دی په دا وجه اوس دا زړه د دوم حفاظت نشي کولای چې اندامونه د جهنم نه بچ کی کلا الله فرمایي هیڅ ردا سینه ده بلکې زنګ راوسته دي ا ګناهونو چې کوم ګناهونه دوی کوي علما لیکي چې رانا چې ده کنه رانا دا ما زنګ راځي او کله کله ما د غلبې هم راځي خان غلبې لکه عرب وی چرانت الحمر على عقل شاربه شراب چې دې غلبه راوستان د ستون کې سکون کې په عقل باندې چې څوک شراب سکي دا په حق باندې کله بر اوست حدیث کې راځي دا حضرت ابو هرره رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه کله چې یو بنده ګناه وکړي د دې پسره باندې چې دیم تور ټکه ولګي فین تابا کده توبه وباسي کله چې دې بل ګناو کې دا نقطه زیاتېږي زیاتېږي دلیل به خبره باندې چې هر ګناه پسې توبه پکار ده چا نقطې ختمي دا حدیث ابن کثیر لیکین ترمذی کوم دا حدیث ته نسائی کوم دی او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلور سيزونه دي چې داغه بوج باندې ځمانه زنګ لګي ښه پای کړه منه دا چې ته جاهل سره جنگيږي جاهل سره لیونه دی تو سره جنگيږي او دویم دا زیات ګناهونه کول او دریم زنانو سره زیات کې ناس تر خبرې اترې کول داغو پرای باندې عمل کول او سلم دا مالدار خلکو سره کې ناس تل دا سلور اسباب دي چې دې په جواني پسلمانه زنګ لګي ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنګ د ختمولو د باره دو امور بیان کړی یو کثرت سره موت یادول او دویم د قران تلاوت کول کله چې زړه کې یره پیدا شي نور اندامونه هم ویری او کله چې زړه بیکار شو نور اندامونه هم بیکار شي ما کان یکسبون هغه عملونه چې دوه می شکی بد اعمال مراد دي کوم کلا انهم ربهم یوم ذل محجوبون دلته کلا باندې حقا نه دا مزید تخویف دی خان چې دا کافران او دا تاجران پر ورځ د قیامت به د الله د کتون محروم وي خان د الله د دیدار نه محروم وي دا هم لوی عذاب دی خان چې خپل رب ونه کته امام مالک رحمه الله د امام شافعي رحمه الله قول ابن کثیر نقل کړي د دې آیت کریمه نه دا خبره ثابتېږي چې مؤمنان په پرز د قیامت د الله دیدار کوي خو کچرتا د مؤمنانو دیدار پرز د قیامت ني بیا خو د تخصیص سو جشوا چې الله فرمایي دا کافران ما په پرده کې وي معلومیږي چې مؤمنان په پرده کې نه ګر مؤمنان با خپل رب ګوري او بیا په دیدار د الله باندې چې کوم احادیث دي هغه احادیث چې دین هغه متواتر المعنا دي داګه معنا چې دین هغه په تواتر سره راغلي ده دا بیا رد په معتزله باندې چې هغه د الله د دیدار انکار کوي او انکار چاو کوي نو تعویلن کیخه حقیقتا انکار نه کوي قران کې چې کوم آیاتونه دي چاغینا رؤیت الله تعالی ثابتېږي پای کې هغه تعویل کوي دلته کې اهل سنت والجماعت فرمایي ان ربهم ان رؤیت ربهم معتزله وی ان رحمت ربهم نو خبرې د دیدار نه واړو نه دا تعویل د دوی صحیح نه دی ښا دا تعویل د دوی باطل دی ځکه حجاب چې دینو په مقام د نظر کې استعماليږي په نظر کې نو ته څنګه دوی دلته کې وای چې ان رحمت ربهم حجاب کو په ځای د رحمت کې نه استعمالي حجاب په مقام د رحمت کې نه استعمالي بلکې حجاب په مقام د نظر کې استعمالي اهل سنت والجماعت فرمایي دیدار د الله په دنیا کې ممکن دی په آخرت کې هم ممکن وي دنیا کې واقع شوی نه دی په آخرت کې واقع کیږي ثم انهم لسوال الجحیم بیا با یقینا دا کافران خامخا داخليږي ورته بیا وو ویل شي دوی ته حاصل لذي دا عذاب دې کنتم به تکذبون مخکې الله لس احوال ذکر کړم دلته کې الله لس احوال ذکر کړي د بشارت کلا یقینا بشک عمل نامې د نیکانو دا وخا مخاوی په علیین کې علیین چې دا د علو نه مشتق دی الکیږي بلندای ته دا چې دفتر دی چې په بلندای کې دی بلندای کې ځکه دی چې دی کې داخل کروهونه دي چې هغه بلند خلق دی مؤمنان خلق دی ابرار ورته الکیږي او بیا مظهری لیکي چې علیین جمع ده او دا جمع په شان د 20 ده لکه 20 او 20 راځي خدا علیین دا جمع ده چې دی واحد نشتی خان د کې مذکر او مؤنث دواړه برابر دي او دا جمع وي او مخکې سي جین چې د نوغه واحد ویلو اشاره دې خبرې ته چې الیین دا جمع وی د کوشادګي او د فراحي په جبان دي چې دا کلاو دفتر دی کلاو زکات دي کې د مؤمنانو روحونه دي او سجین چې دین هغه تنگ دفتر دی تنگ هغه تنگوالی کې شرام یو خو تنگوالی توم د بل چې دینو تیری توم دخه او دا دفتر چې دین عرش ته نږدې دی ښا چې دې کې د مؤمنانو روحونه دي او یوازې روحونه نه دي بلکې د مؤمنانو اعمال هم هلته کې جمع دي تاسو اورئ دا سرګن دلیل نه په خبره باندې چې روحونه د قبر ته نه واپس کی الله انت کې فیم سے کلتی ویل دي داغه جواب څوک نشي راکولې الله فیم سے کلتی ویل دي الله روحونه یې ساري دی بدن ته الله نه واپس کی او روحونه چرته زی الیین ته زی او الیین چې دا د جنت په نومونو کې مستقل نوم دی لہذا کوم روحونه چې الیین کې دا په جنت کې دي او پادش خبران چې قبر کې عذاب دی او نعمت دی نو دا د دې جسې او دا روح یو بل سره تعلق دی ښا دا تعلق په جمانه کافر په عذاب کافر چې دی په قبر کې عذاب قبر محسوسي او مؤمن چې دی په قبر کې خوشحالي محسوسي ښا دا رحمت ته تعلق دی کتاب دفتر دې مرقوم لیکل شوی دا خبره پاګې لیکل شوی دا چې دې ته د روح نیکانو روحونه زی نیکانو دا ورا روحونه بزی یشهده المقربون حاضری کی هغه تام المقربون مقرب خلق اکثر علما لیکي چې مراد دې نه فرشتي دي فرشتي او حاضرین مراد چې داغو نگرانی ده په دې دفتر باندې نگرانی چې نو د آدم مقرب فرشتو ده خان معنی دا چې د عام ملائکم نگرانی نه ده وجدا چې دلته کې روحونه د ابرار دي د نیکانو خلکو الله د دې د نگرانۍ د پاره مقرب فرشتي مقرر کړی دي یو قول دی چې په دې روحونو باندې د مؤمنانو او په دې عمل نامو باندې هغه مقرب فرشتي چې د نگرانی کوي او دویم قول دی چې المقربون مراد د نیکانو خلق روحونه دي د نیکانو خلق روحونه چې د دفتر ته حاضرېږي او دا هو اعمال ان الابرار لفی نعیم یقینا وی باندې کان خلق بنه مدونو کې الله راي کې په تختونو بناسوي ينظرون ګوري والله ته دام دلیل په دې خبران چې د الله دیدار به یې پرز د قیامت ها دا بیا تقابل دی کافرانو بارک الله فرمایل یوم یذل محجوبون او با په پرده کې د الله د کتونه او دلته کې مؤمنان ينظرون دو وګوري الله تعالی ينظرون فعل او فاعل سورت قیامه کې وجوه څنګه ولته کې ناظرتون راغلی وکنه الى ربها ناظره التم ناظرتون راغلی دا ناظره چې دی روان د تازګي راځي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر الله عمران سمع منا شیئا یا نظر الله عمران الله دې داغه چهره تر او تازه ساتي چې هغه زما حدیث ووري تخفیفا هم دې تشدیدا هم دې ښه نظر هم دې او نظر هم دې ښه قران کې نظر نظر تر راغله دې او ناز غیر راغله دې یعنی مخفف راغله دې چې کوم نعمتونه دوی ته ملاويږي دا غ نعمتونو تازګي چې دین هغه به دوی په چهرو ښکاریږي یو تن چې دنیا کې خوشاله وي نوم دا خوشاله هغه آثار په چهره ښکاریږي ګل زما نبی ته په پیجنې فی وجوههم د دوه مخونو کې نظرت النعیم تازګی د نعمتونو یسقون من رحیق مختوم سکولې کېږي با په دوه باندې د خالص شرابونه رحیق معنی خالص شراب دا چې شراب مختوم ان چې پاګه به مہر لګیدلې مہر به لګیدلې معنی دا چې بالکل تازه وي خان زمانو بنی پراته بالکل تازه ورته ملاويږي دویم قول ابن مسعود سے دی هغه فرمایي چې مختومن رحیق مختومن تر اخره پوری بس کیخه دنیا کې به وطن شراب کس کی یو ګټو کې دو ګټو ګټو کې نه بیا ته اړو ټکی ځکه دنیا شراب دی خراب د آخرت شراب بداسنی تر آخره پوری بس کی آخری ګټ بوم کوي ختامه مسکن مہر داګه چې دی هغه به مشک وی خان مشک یو معنی دا چې ختام معنی مہر دی یا ختام په معنی د اخیری ګوټ شراب نورستو چې اخیری ګوټ گئی هغه هغه شراب چې هغه به د مشکو نه جوړ وي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون الله فرمایي پدې کې د رغبت کی رغبت کوونکې وفي ذلك پدې نعمتونو د جنت الله فرمایي حرس دیو کې حرس کوونکې فليتنافس شدید حرس ته ویل کیږي معلومه ده شوا چې د جنت د نعمتونو حرس کول دا جایز عمل دی ښا او قرآنی طریقه دا د قرآن حکم دی لیکن د دنیا د نعمتونو حرس کول هغه جایز نه دی ومزاجه او ګډون داغه بوي من تسنیم د تسنیم نه تسنیم څه شه دی الله فرمای عینن چشمه دا یشرو به المقربون کس کی بعد هغه نه مقرب خلق مفسرین لیکي چې تسنیم هغه چشمه ده چې دا په هوا کې رواني ښه هوا کې دنیا کې داسې چشمه نشته چې هغه په هوا کې رواني په هوا کې به دا رواني وجه سوا وجه دا چې مسلمانانو خو په دې باندې عمل کوي فی ذلک فلیتنافس المتنافسون او به حرس کو چې موږ د آخرت ملاو شي ظاهر چې د آخرت غواړو دنیا و پرې دی کنه په یو کاټه کې خود دوری نه زیږي چې دنیا مو غواړي آخرت مو غواړي صحابه کرام بد الله نه آخرت غوښته نو پتا کومه جا داوود د دنیا ژوندۍ چې ویان نه به د غربت ژوندۍ و خوراک به د خوراک پشان نو لباس به د لباس پشان نو مکان به د مکان پشان نو خان نو کافرانو به دي صحابه سره قرآن سره استهزاء کوله ټوکې به کولې الله فرمایي یقینا کسان چې جرم کړی دی او نه الله تمهید کې خو چې اجرمو بیا دې تفسیر کې ښه یضحکون رمنه جرم یتغامزون بهم جرم فقیه اندرم جرم لزوالون سلور جرمونه یقینا کسان چې جرم کړي کانو من الذين امنوا يضحكون مؤمنانو سره ودو په دنیا کې ټوکی کولی کانو من الذين امنوا بعض علماء لیکي چې مراد دین عمار دی رضی الله تعالی عمار ابن یاسر غریب صحابي عبد الله مسعود غریب صحابي صہیب بلال سلمان فارسی دې صحابه سره ما کافرانو استهزاء کولخه ټوکی به کولی یزحکونا خندا ته لیکيږي څنګه سره غاخونه ښکار شي خان او بیا زړه سره هم غافل شي دا لمنه جرم دی د کافرانو چې مؤمنانو سره خندا کوي ښه ته چې چا سره خندا کوي نو ولې خندا کوي په دې خندا کوي چې هغه غریب دی نو غریب کې دی خو توم شي کې دی چې توم غریب شي الله غي مالدار کی دا مالداری او غربت دا خوستا په اختیار کې نه دی الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله قران کې فرمایي دا خدای الله خو خدای چاله فراخ رزق ورکی او چا من رزق تنګي نو ته خو د دې فقر نه او د دې غربت نه چې په امن نه دا فقر او غربت خو په تام راتلی شي نو ته ولې ځان محفوظ غنې دې دینه وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ او کله چې دوی تیریږي په دې مؤمنانو یې تغامزون یو بل ته اشاره کوي دا دویم جرم دی یتغامزون باب تفاعل دی ښا یو بل ته اشاره کوي چې دا ګوره د جنت ټیکداران روان دي دا د جنت وارثان دي دوی چې موږ په جنت کې چې د حور سره وعده کوو الله اکبر د دنیا حال د دوی دا دی چې په خېټو ګټه تړي او کورنه دا دي چې پای کې څوک پاتې کې دي نشي نارمه پکې لګي باران پکې وريږي د دوی بسترې چې دغه د رهایش نه دي دا خبره د استهزاء وي هم مؤمنانو سره به د کافرانو استهزاء کوله تاسو اورئ معنی دا چې د دنیا حال خراب دی نو آخرت به هم برباد وي کافرانو بداوي چې زموږ د دنیا حال خدای نو آخرت به هم زموږ خکی الان کې قانون دا دی چې د دنیا په غمونو کې د آخرت خوشحالي پرته ده دنیا کې چې څومره غمونه په تار راځي د دنیا په فقر کې د آخرت مالداری پرته ده د دنیا په د دنیا په مرزونو کې د آخرت صحت پروت دی لہذا د دنیا په خوشحالو کې د آخرت غمونه پراته دي د دنیا په مالدارۍ کې د آخرت فقر پروت دی واما من اوتی کتابه ورا زهری فسوف يدعو صبورا اور پسی انه کان فی اهله مسرورا دنیا کې خوشاله او ځکه آخرت برباد شو د دنیا په غمونو کې د آخرت سرور دی او د دنیا په سرور کې د آخرت غمونه دي وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ او کله چې دا کافران دا مؤمنانو ګوري قالو نو دوی ان هؤلاء لزوالون یقینا دا مؤمنان دولار خطا کون کړي دولار خطا کړي دا لزوالون نه مراد چره دا معنی دا چې د دنیا نه قد مزي پری کړي او د آخرت چې کوم ادهار نعمتونه دي داګه په طلب کې ناشتي خان هغه له هم پتا مرګ راځي خاورو کې به خاورې کېږي بیا به جنت ته ځي نو نقد نعمتونه پری کې دي او د دار نعمتونو په طلب کې دي ښه یا لزوالن مراد شرعي گمراهي ده چې دا کافران دي مؤمنان ته چې دا گمراهان دي دا بی دین دي نعوذ بالله وما ارسلوا عليهم حافظين قیامت قائم شو الله فرمایي نن راز هغه کسان چې ایمان راوړل دي مینل کفار کافرانو سره به یضحکون خندا کوي او خندا وکړه کوي خندا په هغه وخت کې کوي چې کله د کافرانو کې ور دن کېږي د لاندې نو د خلونو وځي ښه عذاب کې مبتلا یي لکه سورۃ صافات آیت نمبر 31 کې دغه مضمون تیر شوی دی چې هر کله دا مؤمنان دا کافران د جهنم په خطرناکو عذابونو کې وګوري دا مؤمنان به سره خندا کوي بیا ښه دې ته لکېږي سزا من جنس العمل دنیا کې د خندا کولو په آخرت کې به تاسو سره خندا کوي علی الارائک ينظرون دنیا کې خو د مؤمنانو ژوندۍ خو د فقر و د غربت ژوندۍ و او د مسلمان د کافرانو ژوندۍ د خوشاله و نو معاملې به پرد د قیامت الټه شي خان د مؤمنانو ژوندۍ به د خوشاله وي او د کافرانو ژوندۍ به د عذابونو وي فاليوم الذين امنوا من الكفار نن رضا کسان چې ایمان راوړ دي کافرانو سره بخندا کې الله راي کې په تختونو بناسوي د بادشاہ خندا چې وین دا ډیره خطرناکه ښه الله راي کې په تختونو بناسوي د مؤمنان ينظرون دوب ګوري د کافرانو حالات ته کافرانو ته ګوري چې عذاب کې به گرفتاري یا ينظرون الله الله ته وګوري هل سوي من الكفار ما كانوا يفعلون استفهام تقریری دی او هل په معنی قد دی ښا یقینا بدله ملاوي دي چې کافرانو ته دا کارونه چې دوی په دنیا کې کول کارونه سو مؤمنانو سره استهزاء کول ټوکی کول امتیازات د صورت الله دې صورت کې بیان د تطفیف وکړو ادا نه کتاب الفجار او کتاب الابرار هم دې صورت کې بیان شنو د سجین او د علیین تذکرام په دې صورت کې وشو بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت سورۃ انشقاق بغیر د اختلاف نمک کی صورت ته تریاسی نمبر صورت ته د صورت انفطار نرسته نازل شوه دی تمام صورت مکی دی مدنی آیتونه دی صورت کې نشته دی تمام صورت محکم دی منسوخ آیاتونه هم دې صورت کې نشته دی دا هغه صورت دی چې دې کې سجده راغلي ده خان یو صورت نجم کې سجده او دویم دې صورت کې سجده ده نورم صورتونه شته چې باید کې سجدي شته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې د ما سوتن منځ کو اتمی مز صلیتو نا ابو رافع فرمایي قال صلیت ما ابي هريره تا الا تمت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره ما د اتمی منځ کو د ما سوتن منځ دا صورت پکې وې به سجده وکړه ابو رافع فرمایي چې ما تاسو کوم دا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ چې تا سجده ولې وکړه دا ابو هرره سره فرمایل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې موس کړو دا صورت لوستله په موس کې سجده کړې و هغه نه رسو تر قیامت تر مرګ پورې به سجده کوم خان تر څو پورې چې ژوند یم دا د بخاری او د مسلم روایت ته تفسیر منیر هم لیکي بیا رب د دې صورت ما قبل سره په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې تخویف او زجر متففین ته اوس دې صورت کې الله زجر او تخویف ورکې مکذبین ته دویم دا چې مخکنی صورت کې فرمایلی وی ذاتت لالی آیاتنا دی صورت کې الله فرمایي وایذا قرئ القرآن بل دا چې مخکنی صورت کې فرمایي انهم لسوال الجحیم دی صورت کې الله فرمایي یسلا سعیرا بل دا چې مخکنی صورت کې هم بشارت نو دی صورت کې هم بشارت ته بیا داوود صورت اثبات د قیامت او فنا د عالم به بیانېږي او ترغیب ورکول کیږي د اعمال صالحو بیا خلاصه د صورت یو رکو 25 آیتونه دي یعنی ترغیب د اعمال صالحو بیا ور پسې بشارت بیا اصحاب القدح الصالحه په دې امورو آیت نمبر 7 8 9 بیا 10 نه له 15 پورې تخویف وي بیا بیانې کې شواهد ثلاثم په قیامت باندې آیت نمبر 16 نو اخر تر آیت نمبر 19 پورې آیت نمبر 16 نه تر آیت نمبر 19 پورې بیا زجر او تخویف دین چې دا کافر ایمان نه راړي آیت نمبر 20 نه نه تر آیت نمبر 24 پورې بیا 25 کې مختصر بشارت ده اذا السماء انشقت پنځه احوال الله د قیامت بیانې استمات و اطاعت اوامر ربها وګي خیر حکم در رب خپل دا چې کله حکم کیږي بیا ور بسیلی کی وحقت او لایک شه دې دې د پاره لایک یا واجب الله دې اسمان کی صلاحیت پیدا کړ دې تابعدارای لکه حامیم سیده کې تیر شوی دي ګان قال تا تینا طائعين واذا الارض مدت دویم حال او کله چې زما کا مدت راخ کړي شي راخ کول نو مراد چې خالی کول لیکن الله بعد ازمکه خالقین د غرونو نه د مکاناتو نه د سمندرونو نه او د همدوم د کورونو نه چې کوم کافرانو جوړ کړی دي ځان په کلو لري الله بل ځکه فرمایي فیذرها قال صف صف لا ترافیا عوجا ولا امتا دازمه کبه الله بالکل خالی کی خم یو ډاګ بشي دا لوی ذمہواری د پزما کې باندې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علم بنه زبر د قبر نه وزمخه ابن عمر روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ټول نمخ کې زبر وزم د قبر نه بیا ور پسې زما امت وزي بعض علما لیکي چې دا جزاء ده خان مخکې چې اذا سماون شقت وازنت اذا راغله اذا شرطیه یا ایو الانسان جزاء دم او دلته کې فا حذف ده خان فیا ایو الانسان اذا سماون شقت فیا ایو الانسان فتح القدیر لیکي خان امام شوکانی رحمه الله چې دا جزاء ده او انک کادح الی ربک قد ان فملاقین دا جواب د ندا دی ښا ځکه یا ایو الناس کې ندا وا یا ایو الانسانو یا ایه الانسان اے انسان انک قادح یقینا ته مهنت کوونکې الی ربک خپل رب طرف ته کدهن په مهنت کولو فملاقی من وقت مخامخ شي یا ایه الانسان بعض علماء لیکي چې انسان نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او کادح نه مراد چې دی دعوت دی تبلیغ دی د قران تدریس دی فملاقه نه مراد ملاقات دی په دې اعتبار چې تا تمام د دې دعوت او تبلیغ فائدہ ملاوي شي خان چې تا ته به فائدہ ملایږي د دې دیم قول لا چې یا ایه الانسان انسان نه مراد جنس انسان دی ښا جنس انسان هغه مسلمان دی او کافر دی انک کادحن الی ربک که مسلمان وینو داغه مهنت چې دی هغه د ایمان او د اسلام مهنت دی او که کافر وینو د کافر مهنت چې دی هغه د کفر دی او د بېمانه دی بهتر قول دا چې انسان نه مراد چې جنس انسان واغستې شي ښه ځکه ورپسې الله بیا تقسیم کې د فریقینو قد حیات دحو مهنت او کوشش ته لګي دا سه مهنت او کوشش چې سړی به سر به لیکه ځکه مؤمن چې د جنت د حاصلولو لپاره مهنت کوي نو سر به لیکه تر مرګ پورې لګیا دې مسکې بلې ارته کافر دی ناغم تر مرګ پورې کفر کې مبتلا دی الى ربک الى د انتها د پاره معنی دا چې عمل د خیر او عمل د شر دا به تر څو پورې کوي تر مرګ پورې چې کله دا باندې مرګ راغی دا سلسله د سزا دا سلسله د اعمالو دا به ختم شي خان بیا مور پسې زندگی شروع کیږي د جزا او د سزا دغه اوس ترغیب دی بشارت دی رومنی فریق تم چې دا قطع چې دین صالح ده عمل صالح کوونکې دا بیا تفصیل دی ته فملاقیه فاما منوت یا هر چې هغه کس چې هغه تور کړش نه عمل نامه دا به یمینی په خلاص زردا چې حساب وکړي چې هغه سره حساب آسان امام بخاری رحمه الله خپل په سند سره روایت نقل کړي ابن ابي مليكه د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت ته چې عائشه به یو حدیث وکړ یو حدیث به د پیغمبر واورېدو او په مطلب باندې په پوهانه شو تعارف وو جوانی بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوخه ایمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع حدیث وی حدیث څه دی پیغمبر فرمایل من حسبا عذبا واپس بشي د خپل اهل ته خوشاله کړي شوی اهل نه مراد د دنیا اهل لخه چې د په دنیا کې د مرګ په وجه باندې داغې نه جدا شو بیا چې دیم فرض د قیامت الله دې یو ځای کوم مسلمانانو دې مسلمان دې یو قول دی دیم قول چې الہه نه مراد اهل د جنت ته او دنیا کې دی هغه سره یو یو ځای قلبن او سره زړه لګیدل یا اهل هینه مراد آدم علی السلام تمام بچی دي ځکه اصل هر خدا وی دی کنه اما من اوتیان او هر چې دی هغه څوک چې ورکړي چې هغه تامل نامه دا غو ورا زهره رسو د شاداغنه اعتراض واردی کی چې سورت حاقه کې هم ویلو بشماله او دلته کې الله فرمایي ورا زهری دا تعرض دی امام رازی رحم الله فرمایي چې مختلف خلق به پرز د قیامت چا تمام الله ما په غس لاس ملاويږي چا تمام ورا زهره ملاويږي او دیمه توجیه ده چې عمل نامه ورته په غس لاس ملاويږي خلاصونه رستو ترلې شي دي کنه شا طرف ته عمل نامه ورته په ګس لاس ملاو شو ورا زهري او رسول ورته عمل نامه ملاو شو او یا چې د په سینه کې به سوره وکړي شي او الله به د چهره نو ګوري او لاس ورستو را وخت کې شي عمل نامه ولا په ګس لاس ورکی فسوف يدعو صبورا عمل نامه چې ورته په غس لاس ملاو شو نو اوس به د هلاکت واړي ښه ځکه دا علامه د تباہی ده زردا چې غواړي به د صبور الهلاکت هلاکت نه مراد مرګ دی ويسلا داخل بشي د سعيرا ورتيستا انه كان في عليه مسرورا رمنه علت د عذاب دیونه داخل داخل شو ورته وجدا چې د دنیا په کور کې خوشاله مؤمنان د دنیا په کور کې نو خوشاله ځکه هغه د آخرت نه یریدل ښه یقینا وو دین فی اهله خپل پکور خپل کور کې د دنیا مسرورا خوشاله انه ظن لن يحوران دویم علت انه ظن د دو ګمانو چې چرې دې بنه ګرځي الله تعالی الله يحور الله يرجع دا لغت د حبش دی خان امام مقاتل لیکي چې لن يحور باندې لن يرجع د دو ګمان په دنیا کې دا چې دې الله ته نه واپس کیږي دې بخور سره خاوري شي مطلب دا چې منکر د قیامت خم یحور چې دینو دا حبشي لفظ دی قران کې عجمی الفاظ ته دی خان ادا عجمی الفاظ چې دینو علی سبیل اشتراک دي خان اندا چې لفظ دی چې هغه عجمو کې استعمالېږي په عربو کې استعمالېږي خان لن یحور عجمی لفظ دی حبشي لفظ دی پاند واپسای شواهد د قیامت الله ذکر کین سلور سيزونه باندې الله قسم خوري یو شفق دی دویم لیل دی درم ما وسقاو سرنم قمر الله یې قسم دې الله یې قسم دې زمام بشفق پسوري د ماخام نس پسروالي د ماخام شفق سرواله د ما خام ابن اسیر لیکي چې شفق چې دا ازدادونه دي خان سرواله ته ویل کې او سپینواله ته ویل کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بیا سپینواله یې غسته دي خان هغه چې شفق نه مراد بیاض دی سپینواله لیکن تفسیر حقی لیکن ويروى انه رجع عن هذا امام سید دې قول نه رجوع کړي ده صاحبین فرمایي چې شفق نه مراد سرواله د ما خام دی امام مجاهد رحم الله فرمایي چې شفق نه مراد رڼا درځي ده سپینواله درځي سمرقندی دا قول نقل کړي امام مجاهد سے لیکن ابن جزیر رحمه الله لیکیم هاذا ضعیف دا قول د مجاهد چې دا ضعیف دی والاول معروف بین الفقهاء ورمنه قول چې چې شفق د ازداد نه دی یا سرواله مراد دی یا سپینواله مراد دی دا قول چې د فقهاو په درمیان کې معروف دی واللیل والله قسم دې زما په شپې و ما وسقام او هغه سيزونه چې شپې راجم کړم ماشومان بچی راجم کړل تاجران کور ترا واستل زمیدارم کور ترا واستل زکه تیارش وکنه والقمر قرات د حفظ او دا صيغه چې دینو بیا د جمع مذکر حاضر ده اخر کې نونی تاکید راغلی دی د سمعای اسمو باب نه نو طبقن هم طبقین نه مراد حالات د دنیا دي چاول نه ماشوم بچي وي پیدا اسکل بیا د خلپوس شروع کړي دا بل طبق راغی بیا ودرې دی بیا ځوان شوی بیا بوډا شوی بیا درمانه مرګ راغی بیا قبر تلاړي او قبر کې زندگی ستا تیرې د عالم برزخ او اخر نه چې اخرت کې نور حالات راغلي دې ته لکه توکن ان توکن په دې صورت کې لتر کبنا په زمید با سره دی خطاب تمام انسانان ته دی دویم قول نه لتر کبن نه دی فتحې د با سره دا قرات د حمزه دا قرات د کسائی دی هم معنی دا صيغه د واحد مذکر حاضر ده او مراد دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او طبقن ان طبقن مراد حالات دي د دنیا چې زمان نبی په تامه نه به حالات راځي او نه مکه کی زندگی بیا د مدینی زندگی دا تکلیفونه په پتا باندې راځي او یا طبقن هم طبقن نه مراد چې دیم خوشخبری ده د معراج د شپې نو طبقن هم طبقن نه مراد چې دینو اسمان نبی چې توفره تخیج په شپه د معراج کې خان نورم ډیر اقوال شته فما لهم لا يؤمنون استفهام انکاری سوچ لدی خلق را چې دوی ایمان نه راړي کله چې لسته کې په دوه باندې قران لا یسجدون دو سجده نه کوي اعتراض ور دیږي دا القرآن پورا قرآن تیر خدا خبره ثابت دیږي چې هر آیات د قرآن چې ولسته شي نو سجده وکړي تصور ہے حالانکه خبره خدا سره نه ده مفسرین لیکي چې القرآن الف لام مهدی دی ښه مراد د دین سوال لس آیتونه د قرآن دی چاغي آیتونه د سجدي ویلې کیږي چې کله دعا غولوري بیا سجده نه کیخه دا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب دی چې کله دا سوال لس آیتونه د قران اولس پېښینو سیده تلاوت واجب ده ځکه آیت کریمه کې زجر دی به تر کې سجده لا یسجدون الله زجر ورکي ازجر چې ده په ترک د وجوب وي په ترک د سنت نه ښه جمهور علما لیکي چې دا سیده تلاوت چې ده دا سنت ته واجب نه ده او دلیل پیش کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورته نجم ولستو سجده ون نکړه نو موږ احناف فرمایو چې فل فور سجده واجب نه ده موږ د دې نه قائل چې فورا واجب ده انا تاخير کول شي رستوي کول شي ویره بینا او بیا سیده تلاوت چې دینو په قاری باندې هم واجب ده په سامي باندې هم واجب ده برابر خبره دا قصد دا ورېدو کړی دی او کنه دی کړی او آیات په اخلاص لوستل نه کوي اخلاص لوستل دی نو سیده تلاوت په واجب وی خان بل الذين كفروا بلکې هغه کسان چې کفر کړي دي یکذبون تکذیب کوي د قران الله په دې باغ سمان چې دوی جمع کوي مال جمع کوي ولوخو کې یا دعوت د نبی جمع کوي پسینو کې الله پاګې په دې فبشرهم تحکمن زما نبی زیر ور کې دوله په عذاب درناک الا الذين امنوا وعملوا الصالحات استثناء د ما قبل نه استثناء منقطع ده الا فان لكن لیکن هغه کسان چې ایمان راوړ دي عمل کې د سنت مطابق لهم اجر غیر ممنون دون ثواب دې به انتهام غیر ممنون غیر مقطوع ولا منقوص چې کټ کیږي بنا همیشه به ښه او امنو وعملو الصالحات دا امنو ماضی دا وعملو الصالحات هم ماضی ده دا ماضی چې د مان د مضارع فکر کنه او یا چې دنو فی علم الله د دو ایمان او دعا او اعمال صالحه چې علم د الله کې مقدرو امتیازات د صورت دې صورت کې الله احوال مخصوصه بیان کړل د قیامت ادا رنګ کی شواهد خاصه الله ذکر کړم بد صفات الله د منکرینو په دې صورت کې بیان کړل بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج دې صورت ته صورت البروج ویل کېږي ځکه لفظ د بروج راغل نیړو منی آیات کې مکی صورت دې بغیر د اختلاف نه د سورۃ الشمس نه رسته نازل شوه 27 نمبر سورۃ ته نه مکی مدنی آیتونه شته نه پکې منسوخ آیتونه شته بیا ربط د دې ما قبل سره په یو څو وجوه دی اول نه چې مخکنی صورت کې تخویف یو خروی منکرین ته دې صورت کې الله تخویف دنیوي بیان نه او باغی بدری نمونی ذکر کین اصحاب الاخدود آل فرعون او سمودیان دیم دا چې مخکنی صورت کې ترغیب د ایمانو په دې صورت کې الله د کافرو مبارک کې فرمایي چې ایمان خو پرېګ ده دا ظالمان مؤمنان راضیتونه ور کوي او بیا تماشوم کوي ښا ازم علیها قعود بیا داوود صورت تخویف د منکرین قیامت ته خلاصه د صورت 22 آیتونه دی او رکو او 109 د کلماتو تعداد دی او 465 د حروف تعداد دی آیت نمبر 3 پوری الله شواهد ثلاثه ذکر کین په اسباد د قیامت باندې بیا آیت نمبر 8 پوری مثال به بیانې تخفیف دنیوی د اصحاب الخدود بیانو کې بیانې کې دعوت توحید داس کې بیانې کې تخفیف او خروی 11 کې بیا بیانې کې بشارت بیا ته صفات د اولوہیت ذکر کیږي 12 نه تر 16 پورې بیا به تخفیف دنیوي بیانېږي باغی باندې هو بیانې کې دوه نمونیم د فرعونیان او د سمودیان ستار نواخ لبیس پوری بیا اخری دو آیاتونو کې آیت نمبر 21 آیت نمبر 22 کې صداقت د قران په بیانې والسماء ذات البروج الله یې قسم دې زما په اسمان باندې چې د غټو ستورو والا وي دول ستوري الله پیدا کړ دي اسمان کې چاہے تا غټ غټ ستوري ویلې کی اذن کوله چې بروج نه مراد منازل د قمر دي خان درم کوله چې مراد د دینه محلات د فرشتو دي کورونه د فرشتو چې هغه اسمانونو کې دي او د فرشتو پای کې رهایش ته او د الله عبادت کوي ځکه قران کې الله بل ځای کې لفظ د بروج ویل دی کنه ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې تاسو یې په مضبوط محلاتو کې بیا هم په تاسو باندې مرګ راځي والیوم الموعود الله یې قسم دې زما په هغه ورځ باندې رز د قیامت چې داغه وعده کړې شوی دا آسماني کتابونو کې دا رنګ د انبیاو په ذریعہ انسانان سره وعده وعده شوی دا چې دا رز د قیامت برازي وشاهد ومشهود الله یې قسم دې زما په شاهد باندې او قسم دې زما په مشهود باندې دومره اقوال مفسرین لیکلي دي چې په کتو بستلې شيخه سی امام رازی رحم الله لیکلی سی امام قرطبی لیکلی دي اصل ابن جزی لیکلی التسهیل یولوم التنزیل کې درې اقوال تاسو ذکر کوم یو قول دی چې شاهد نه مراد الله دی لیدون کې او مشهود نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې د الله په نگرانۍ کې دی د الله په حفاظت کې دی دویم قول دی چې شاهد نه مراد محمد رسول الله دی او مشهود نه مراد دا امت ته درم کولای چې شاهد نه مراد امت مشهود نه مراد مخکنی امتیان دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم پرز د قیامت گواہی کوي امت هم گواہی کوي کنه امت هم گواہی کوي په مخکنو امتیانو هم گواهی کیږي قتل اصحاب الاخدود الله یې هلاک کړل شل کند والا د الله نمونه ذکر کې تخفیف دنیوی اصحاب الاخدود نه مراد څوک دي ځکه دا سی واقعات چې دین هغه درې مشهور دي یو واقعیا په یمن کې شوی و د یمن خار د چاګه ته نجران ویل کی ال د کوم مسلمانان مؤمنان سوزول شي د مواقع چې په شام کې شوی و درې مواقع په فارس کې شوی و چونکی ابهام دی په دې کې الله وضاحت نه کړي دیو جن مفسرین دا خبره بعض مفسرین مبهم پرې کړه اصحاب الاخدود اخدود مبدل منه ده او النار دا داګه نه بدل استعمال لخوا مشهور دا چې مراد د دین زونه واس بادشاہ دی خان ظلم کړو مؤمنان ورته سوزو ورته ورزولې او ورکی سوزولې ان نار دور والا ذات الوقود چې د خشاک والا و اذم علیها قعود کله چې وو دا ور په خوا کې قعود الناس دا قعود چې جمع د قائد ده وهم لا ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دو باغ ظلمونو باندې چې کوم ظلمونه کول په مؤمنانو باندې شهود تماشا کوونکي دا سي ظالمان دي الله ته ترس موخکله دلیل دې په خبره چې کافر به ترس دی ښا کافر کې د انسانيت ترس نشتی دا د انسانيت ناری چې دا کافران لګی دا صرف د خلو ناری دی ښه اصل مقصد چې داغو نسبت کول د اسلام ته چې دا اسلام چې دا وحشیانه مذهب دی په دې کې jihad دی او په دې کې چې لاس کټ کول دی او په دې کې چې نو قاتل قصاصن وجلی وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا کافر بدل نه اخلي منهم د دې مؤمنانو نام الا يؤمنوا مگر په دې وجہ چې دوی ایمان راوړ دې په الله باندې چې غالب دې استایل شوی جرم صرف دا چې کلمه ویلې ده بس دا هر دور کې داسې وی خاده دور کې هم ډیر کافران په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي په شام کې فلسطین کې په کشمیر کې تاسو ګورئ نه ظلم صرف په دې چې ګیره ده مسلمان دی جمعه تروان دی دا په هر دور کې وی رمنه طریقہ فلهم عذاب جهنم اذمه طریقہ ولهم عذاب الحریق ان الذين يقيننا كسان فتن المؤمنين والمؤمنات چې تکلیف ورکې مؤمنو سره تا مؤمنو خزو ته دلیل دې په خبره چې زونه واس بادشاہ لکه څنګه نارینه له تکلیف ورکو داسې زنانو له هم تکلیف ورکو دې ته نه قتل چې دا کمزوري دي ټول سوزول تر دې پورې چې هغه ماشومان بچي هغه به هم سوزول خان او فتنون مراد سوزول دي قتل کول دي پور کې سوزول دي ثم لم يتوبوا بیا توبه نو باسي مفسرین لیکي چې د الله کرم ته ګوره مخکې صورت کې ویلو کنه یا ایون یا یا ایو الانسانو ما غرک بربک الکریم دا د الله کرم دی چې زونواس بادشاہ تقریبا 20000 مؤمنان سوزولیو تر سينو کړي ښا الله غلط ترغیب د توبې ورکي چې توبه وباسه الله به دې معاف کړي ځکه اسلام چې تا قبول کونه ال اسلام يهدم ما كان قبله مخکنی ګناهونه خو معاف شل ظلمونه ټول ثم لم يتوبوا بیا توبه نو باسي دون پر دې عذاب د جهنم او دون پر دې عذاب سوزون کې حریق صفت مشبان تاسو ته جنت ملاويږي په دا وجه ان الذين ویل دي ښا وان الذين نه ویل واه نه دی راوړی اشاره چې دا مستقل کلام دی مخکنی کلام باندې تف نه دی یقینا کسان چې ایمان راوړ دي په زړونو او عمل کې د سنت مطابق په جوارحو دول ردی باغونه چې به کې بلان داغه نه ولې ذالک الفوز الكبير دغه کامیابی لویام ان بطش ربک لشدید لسمات کې الله تخفیف ور کړو هغه تخفیف سره متعلق صلی الله علیه صفات د اولوہیت ذکر کړي چې دا زونواس بادشاہ ظلم کوي په مؤمنانو باندې یو ذات شته دی ښا ان نبت ربک لشدید چې دا جلالی صفات دي جلالی اته صفات الله ذکر کین په دې اته صفاتو کې بعد جلالی صفات دي چاہے کې تخفیف ورکول لزو نواز بادشاہ نه او باز جمالی صفات دي ښه پای کې الله بشارت ورکړي مظلوم مؤمنانو ته یقینا نیول درب ستاله شدید ډیر سخت دي بد شمصدر دي بتشیب تشو یا بتشیب تشو زربای رباب نوم دی نصریان سرباب نوم دی په معنا د نیولو راځي معنا دا چې څنګه د ازو نواز بادشاہ مؤمنان نسی ورته ورځین دیم ځان ته بادشاہ یو ظلم کوي په زمانه یو لوی بادشاہ دی چې هغه به انصاف کوي او دی به جهنم ته ورځي علما لیکي چې د کې اصل مقصد تخویف ور کول مکی والو ته چې مکی والو زونواس بادشاہ هم ظلم کړی په مؤمنانو باندې تاسو هم ظلم کوئ په مؤمنانو باندې په مسلمانانو باندې داغو انجام تباہی واسطه سو انجام بم تباہی وکړه انه هو یبدئ و یعید جمهور علما لیکي چې یبدون مراد یبدو الخلق او یعید نه مراد و یعیدهم بشکا غزاد لمنه پیدائش کې د مخلوقاتو دوباره به پیدائش کړي کې وطن داوي چې زونواس بادشاہ ظلم کړي زمونه خاورو کې خاورې شو څوک به پورته کی الله فرمایل و یعیدو الله به پورته کې دوباره د قبر نه راو باسي پورته به ورځي ابن عباس سے فرمائے انه هو يبدئ العذاب في الدنيا ثم يعيده عليهم في الاخره دغه ذات ته چې دوله په دنیا کې عذاب ورکړیو دغه عذاب په آخرت کې دوباره ورکړي وهو الغفور الودود صيغه د مبالغه دي ښه دا دو صفات دي جمالي صفات دي کې بشارت د مؤمنانو ته هغه دې بخنه کوونکې الودود ډېر محبت کوونکې ودود په معنی د حبيب دی ښه محبت کوونکې نو حبيب بیا باندې محب شو مؤمنانو سره محبت کوي ذل عرش المجید د عرش والا دی او لوی شان والا دی زمون په قرات کې مجید مرفوع دی وجدا چې د الله صفت دی مخکې صفاتونه د الله مرفوع دا مرفوع دی د حمزه او د کسائی او د عاصم په قرات کې چې دا مجرور دی ذل عرش المجید دی په دې صورت کې بیا دا صفت واقع شوه د عرش عرش مجرور دا مجرور دی ښا فعال ډیر کونکې فعال صيغه د مبالغه ده خپل په اختیار سره کار کوونکې خپل په اختیار سره په دنیا فنا راولي خپل په اختیار سره په قیامت قائم کړي او زنواس بادشاہ له سزا ورکړي لما دا کار یریدو چې الله دا غیر اراده او کیانتا کا حدیث الجنود استفهام تقریری دی ای راغل دیتا ته هل مان د قد یقینا راغل دیتا ته خبر د لخرو بلکې هغه کسان چې کفر کړي دي په تکذیبین په تکذیب کې اخته دي بل الذين كفروا مراد دي د مکی والا دي د مکی والا چې په تکذیب کې اخته دي د مخکنو قومونو په شان هغه تباشي نو دوم تباکی والله من ورائهم محيط الله رسد دونم دا احاطه د الله چې دینو بلا کیفیت بلا کیف ده په دې الله خبردار دی چې الله په دوه باندې څنګه احاطه کوي بل هو قران مجید بلکې دا قران دی لوی شان والا فی لوح محفوظ په تختو محفوظو کې دی لوح محفوظ نه مراد هغه صحیفه دي چې کومي صحیفه لوح محفوظ کې موجود دي خان زمون په قرات کې چې د قران مجیدون دی موصوف صفت او بعضی قراتونو کې چې قران مجیدین دی بل هو قران مجیدین په اضافت سره دی زاد المسیر لیکي امتیازات د صورت الله دې صورت کې اصحاب الحدود تذکرہ وکړه اوله د توبې ترغیب ورکړه او ته صفات الله دې صورت کې ذکر کړه بعض جمالی او بعض جلالی بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب دی صورت تا صورت تارق ویلے کی مکی دے بل اتفاق اول دا چې مخکنی صورت کې اثبات د قیامت شو اوس دې صورت کې بیان د مهلت دی الله مهلت ورکې منکرین قیامت ته دویم دا چې مخکنی صورت کې فرمایل و سماع ذات البروج دلته کې الله قسم خوري و سماع ذات الرج بل چې مخ اثبات د قیامت وو دی صورت کې الله فرمایي انه لقول فصل دا قیامت راتل دا غره الله فیصله ده داوود صورت چې د مهلت ورکول کافرانو ته اخری آیات کې فماهل الکافرین امهلهم رویدا بیا خلاصه د صورت یو رکو ده ولس آیاتونه دي کلمات تعداد چې دین واغه 61 دي او 239 د حروف تعداد دي بیا آیت نمبر 4 پر الله په دوه سيزونو باندې قسم کړیم والسماء والطارق دا دو سيزونه دو مخلوقات او سلم آیات کې به ذکر کیږي جواب قسم بیا نه هم آیات کې ولسم آیات کې تخویف دی بیا یو لسم آیات نو اخلا سوال لسم آیات پوری بیا دو سيزونو باندې الله قسم کړی والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع ته جواب یا قسم به بیانې کې دی الله سم آیات کې اور سره با ترغیب ال قران وی او بیا پینځه سم آیات کې اشپاړه سم آیات کې بزه جوړی ولسم آیات کې بیا بیانې کې داوود صورت په دغه بنیاد بیا لارې ته هم طریق ویل کیږي ځکه په دې معنی تاریخ روان دی کنه په لارې باندې دا کس روان دی او تاریخ کې چون کې معنا د پټوالي مشته دی دیو جنا د شپې دا کس چې راځي نو د پټ راځي ښا دا هم بیا کس چې هغه اطلاع ورنکي ښه بغیر د اطلاع کور تر روان دي شپې امام بخاری رحم الله مستقل باب تړي کتاب العمره کې باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې مدینه ته راورسېد خو بیا هم د شپې کور ته نه راته ولې خلکو له تکلیف ورکړي دیو تن په جمانه ټول کور بیا بیا آرام شي په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه کې چې د شپې بام کور ته نه ځي امام مسلم رحم الله مستقل باب تللی دی باب کراهیت الطرق وهو الدخول ليلا د شپې کور تدل دا مکروه دي او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجاهد ته تاریخ ویل دي ځکه مجاهد چې دین هغه د شپې کور ته راځي کنه او اطلاع ورکي او د شپې ځکه راځي چې درځي رات نه نشي دشمنانی وجنی پریک دینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سي تاریخ متعلق فرمایي الا تارکن یترک بخیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپې رات له خنه دي ما سوا دا مجاهد نه الا تارکن یترک بخیر چې د کور ته د شپې روان دي د ضرورت په وجبان دي ځکه د شپې تیاره ده درځي د رات نه نشي دا حدیث ابن کثیر لیکلی دی د مسند امام احمد ابن حنبل حدیث دی لیکن دا حدیث ضعیف دی ښا ځکه په دې کې سیار ابن حاتم دی پامن محدثینو جرح کړی دی والسماء الله یې قسم دې زما په اسمان باندې و تاریخ او قسم دې زما په شپې راتلون کې باندې شپې راتلون کې څه شي دي دې کې اجمال دی نور پسې الله دا اجمال ختمه خو په طریقه د تعظیم وما ادراک او سیلم دې تا تا مت تاریکو چې تاریک سي شه دې النجم مستاقب ستوره دې پړ کېدون کې ځکه دې هم د شپې راځي کنه الله په دې ستوري باندې زما قسم دې ان کل نفس لم علیها حافظ دا جواب قسم دې نشته دې په هیڅ نفس باندې مگر مقرر دی پاغه باندې حفاظت کوونکې حافظ مراد الله دی معنا هیڅ نفس داسې په دنیا کې نشته دی چې داغه محافظ نه لکه څنګه د دې ستوري محافظ الله دی داسې د هر نفس محافظ هم الله دی لکه څنګه د استوره د ورځې او د شپې مما ان دافقن دوبونا چټوب وهون کې دي دافق اسم فاعل دی ښا د نصریان سرباب نه یاد ضرب یې سرباب نه خو مراد د انسان نه د آدم او بیبي حوا نه علاوه دي ښا د آدم علی السلام بیبي حوا چې د وبونه نه دي پیدا داونه اله تمام انسانان او سینې د زنانه نه دا ترایب چې دا تریبتون جمع ده ویل کېږي د سینې اډو کې ته انه علی رجعه لقادر بشک هغه الله د واپس کولو باندې لقادر قدرت لرونکي دی لکه څنګه دی الله د نطفه نه پیدا کړی دی دا سې د پرز د قیامت الله د قبر نه راوخ کېوم شي یوم تبل سرائر یاد کا غرس چخکار بشی رازونا فما له نبوی د پاره من قوت طاقت ولا ناصر نو نه مددگار قوت نمرا ذات ذاتی قوت چې د خپل سرایر پټ کی خان دا انسان او ناصر نمراد خارجي قوت چین چاغه سرایر چې کله ښکار شي نو داګه د پټولو د پاره د سره ما خارجي قوت نه چاغه استعمال کین او هغه سرایر مراد دینو ګناونه دي ښا پټ ګناهونه چاغه دې پټ کی والسماء ذات الرج والارض ذات الصدیم په دوه سيزونو باندې الله قسم خوري الله یې قسم دې زما په وریاض باندې سمان مراد صحاب ذات الرجع ذات المطر دا سی ورځي چې هغه د باران والدي نو ذات الرجع نه مراد باران شو یا سمان مراد اسمان دی او ذات الرجع نه مراد شمس و قمر یا ستوري یا ملائک مراد دی یا نفع ورکونکي ولرځي او قسم دې زما پزما کې باندې ذات سبعي چې شلیدون کې ده چې شلیږي او په دې کې مړې خو دې کېږي یا شلیږي دې کې وبزي یا شلیږي او برا وباسي یا شلیک یو دینه ما دنیات راوځي انه لقول فصل ترغیب دو جواب قسم یقینا دا قران دا د فیصله کتاب دی او فیصله دا چې حق او باطل به یو بل نه جدای دا به یو نیخه یا انه کی ضمیر راجه دوباره ژوند ته حقیقت نه خلاف خبره انهم یکیدون کیدا واکیدو کیدا زجر یقینا د مکی والا یکیدون کیدن دوم د اسلام خلاف مکرونه کوي واکیدو کیدا امون چې د دوله د مکر سزا ورکو فما هیل الکافرین هم هیل مرویده داوه د صورت مهلت ورکا زمانه بي کافرانو ته او مهلت ورکا دولا رویدن لګ امهلهم رویدن صفت له موصوف حذف دي امهالا رویدن اوله مهل چې د باب تفعیل سره ویلو او بیا ورپسې امهلهم باب افعال سره وی دتا تحسینی لفظی ویل کیږي چې متکلم خپل په کلام کې د حسن پیدا کولو د پاره باب بدل کی او دې سره تسکینی قلب هم راضی ښه مخاطب متوجی کی او لذت اخلي د قران د الفاظونو مهلت ورکا دې کافرانو ته بدر پوری یا تر مرګ پوری امتیازات د صورت د صورت کې الله نجم ثاقب بیان کو او دا غران کې د مای دافق تذکرہ هم د صورت کې وشو او د سرب او د ترایب تذکرہ هم په دې صورت کې وشو بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة اعلام او سوره تسبیح هم دې ته ویل کېږي جمهور علما لیکي چې دا سوره مکی ده ښا ځکه بخاری کې روایت ته مسعود بن عمر او بلال عبد الله بن شریح نابینا صحابي چې عبد الله بن مکتوم دا صحابه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته په مکه کې څو سورتونه خولو په هغه سورتونو کې یو سورت دام دی دا د بخاری روایت ته معلومی کی چې دا سورت مکی دی هم او بعض علماء لري چې دا سورت مدنی دی ځکه دې سورت کې الله د اختر تذکرہ کړی او صدقه فطر قد افلح من تزکا وذكر اسم ربي فصلى د دوه آیاتونو کې الله د اختر تذکرہ کړدا او د صدقه فطر دا هم مدني احکامات دیو جن نماز مفسرین لیکي چې دا صورت مدني ده او بعضی چې تمام صورت مکی ده خو ما سوا د دوه آیاتونو نه آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 دا مدني دي مخکنی صورت کې تخلیق تذکران دی صورت کې اوس استکمال د تخلیق دی بلنا چې مخکنی صورت کې اسمان د قیامت دی صورت کې الله دو مقاصد ذکر کړي چې یو توحید دی او دویم تزهید من الدنیا بیا دا د صورت چې د توحید او تزهید من الدنیا خلاصه د صورت دی صورت کې او رکو نور لس آیتونه دي کلمات تعداد چې نه 72 دي حروف تعداد چې دینو 271 دی سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى رومنی آیت کې الله دعوت توحید ذکر کین او حکم کوي چې الله پاکي وای پاکي وایم د نوم در رب ستا چې ډیر لوی دی الذي خلق فسوام شپږ صفات الله ذکر کوي په مسلې د توحید باندې الذي هغه الله خلق فسوام خلق المخلوق كلها چې تمام مخلوقات پیدا کړی دي فسوا به برابر کړی دي والذي واغ الله قدر چې په اندازه کړی د انسان نډیر دنګ دی او نډیر مندرې دی ښا اندامونو الله تعالی برابر ور کړی دی فهدا به ورته هدایت کړی دی سم لار ورته خولې د جنت سلور دلایل له سلور صفات والذي واغ الله اخرج المرعى چې بوټي راوخ کړي مرعام د سریدو بوټي چې پای کې انسانان خپل ساروي سري فجعله بیا به ګرځي غسان بوس احواتور دغه انسان به هلاک شي کنه سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله لمنه نعمت الله ذکر کین زردا چې بیان به کوم په تامانه فلاتن ساتم یې روان حدیث کې راځي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وګدوګ د صورتونو نازل شل نو ډېر پریشان او چا سينما نه ییر شي ځکه انسان خو کمزور دی سو خرست بیا نسیان راشي سو خرست بیا یریږي الله دا صورت راولې خصوصا د آیات سنقرئو کا فلا تنسا زما نبی مونږ به تامن اولولو خپل کتاب ته به نه یریږي ښا تانه ما تر مرګ پورې نه یریږي دا معجزه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قران ته هر شوی نو نور حافظانو نه په اخري عمر کې قران یریږي بیا ښا ځکه قران چې د محفوظ ساتل ګران دي متشابهات دي پکې الا ماشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي الله تعالی یری نو هغه به یریږي ښه نو ډیره حصہ د قران چې هغه منسوخ شو او ډیره یې رشوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دماغونه الله وختنه ولی ځکه الله داغه نسخ وخت چې دا منسوخ شي انه یعلم الجهر وما يخفى بشکاغه پیجنې ښکارا او پټ ونيسرك لليسرا دویم نعمت ازما نبی اسانو مونږ ته تعالی راسه لارا د اسانای اگر چې دا لار ګرانه ده د جنت لار دغه رنګ د الله دی یو والي دعوت ورکول دا لار دا خو ډیره ګرانه ده د الله کتاب خلکو ته رسول الله ګران کار دی الله یې موږ بتا ته دا آسان کو په دې پریشان کېږم فذکر ان نفعت الذکر تسلی او ترغیب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما نبی نصیحت کوام ان په معنا د قد دیخه یقینا ستانه نصیحت فایده ورکی مؤمنانو ته سيذكر من يخشى عذر دا چې نصیحت به قبول کیا هغه سره چې هغه شرعاً یریږي خشیت نه مراد شرعي خشیت ته ښا فطری خشیت مراد نه دی قد افلح من تزکا بشارت یقینا کامیاب شو هغه سره چې هغه نفس پاک لا اله الا الله سره وذكر اسم ربه او یادوي نوم در خپل فصل الله د مصبا بندو صلی نه مراد مز د اختر دی او تزکا نه مراد چې دینو سرسایه ورکولی یا چې یا صلی نه مراد پوره دین دی خان د پوره دین پابندو بل توسرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا تزهید من الدنیا بلکې غره کوي تاسو ژوند د دنیا او آخرت بهتر دی او باقی دی ان ذا لفی الصحف الاولى دلیل نقلی یقینا دا مضمون د دې صورت موجود دی په صحیفو مخکنو کې چې هغه د ابراهيم عليه السلام او د موسی عليه السلام صحیفه وي بسم الله الرحمن الرحیم هل تاک حدیث الغاشیه سورته غاشیه مکی سورته ده محکم سورته ده مخکنی سورته کې الله تزهید من الدنیا ورکو دې صورت کې اوس تخویف دی بیا داو د صورت چې تخویف او بشارت ته ښه خلاصه د صورت صورت مشتمل دی په یو رکوم پلس وجوه او هل مان د قد دی یقینا راغل دی تا ته خبر د غاشیه غاشیه لوی آفت پټون کې دا سي آفت چې هغه دنیا پټ کې خان مراد دې راتل د قیامت دی وجوه ډیر مخونه به یوم ازن په دغه راځي خاشعه ناجزان سخت ګرم ورته داخل شي ته ګورنه دنیا کې يهود او نصارام ځان کړي ځان استړی کو خو بیا هم جهنم ته روان دي دا رنګ بدعتيان دي په دنیا کې ځان کړي ځان لړځي بیا جهنم ته وځي سيول عقیده مسلمان چې هغه ځان کړي دی به جنت ته ځي تسقا من عین انیا سکول کېږي با په دوه باندې د چشمه ګرمینا خټ کېدلی چشمه نو ګرم ورته د اخر شلو ګرمي وبس کی الته ویلو عامله الناسبه دلته ویلي سعیها د وجې د کوشش خپل ناراضیتون رضا بوین کوشش نه مراد اصلاح دا کې دی اصلاح د عمل فی جنت عالیه پوچت جنت کې وي پشان د وریځي درم صفت د استقامت د پشان د استقامت ویل الجبال کیف نصبت پشان د غر سرلم صفت د تواضع د پشان د زمکه آیا دونو ګوري لل ابلی او خانو تا کیف خلق څنګه پیدا کړی شوی دی ویل السماء او نو ګوري اسمان ته کیف رو بیا څنګه او چت کړه شوی دی ویل الجبال او دونو نو ګوري غرونو ته کیف رو سبت څنګه او درول شوی دی ویل الارض او زمکه ته کیف سوتحت څنګه غړول شوی دا عاجزی ده پکې فذکر انما انت مذکر مسره د تبلیغ زمان نبی نصیحت کا یقینا ته نصیحت کوونکې لستا علیهم بمسیطرن نه ته په دومانی ذمہ وار یا مقرر شوی الا من تولى دا استثناء د ذکر نه ده فذكر الا من تولى مگر هغه څوک چې مخې واړه وکفرا کفر او کو فیعذب الله العذاب الاکبر عذاب ور کې الله غل عذاب لین نه نه یا هم خاص مونږ ته واپس دې دوس بیا هم باندې حساب دې دوس بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال نش سورۃ فجر مکی دی د سورۃ الليل نرسته نازل شوه دی لسم نمبر سورۃ دی مخکنی سورۃ کې تخویف دی کې بشارت ته بیا داوود سورۃ چې دینو تزهید من الدنیا بیا خلاصه د صورت صورت کې چې دینو دیرش آیتونه دی او رکو ده 139 د کلماتو تعداد دی 597 د حروفو تعداد دی والفجر الله تذکیر کې په پنځو اوقاتو دې ته لیکيږي او قاد تزرع دا عاجز اوقات الله یې قسم دې زما په سار باندې هر سار مراد دې یا د جمعې سار مراد دې یا د محرم د یکم تاریخ ولمنه سحر مراد دی یا د یوم النهر سحر مراد دی وليال العشر نو الله یې قسم دې زما په شپو لسو باندې د رمضان لومبنه عشره یا دویمه یا اخیری عشره یا اول عشر د محرم مراد والشفیع والوتر الله یې قسم دې زما په جفت باندې او په طاق باندې ولې او قسم دې زما په شپې باندې زایس کله چې روان شي حلف ذالک حلف مان د قد یقینا په دې قسمونو کې قسمن پورا قسم دی لذي حجر لپاره د عقل من حجر فمان د بندش ځکه انسان چې د عقل من کوي کنه ګناهونه نه علم تر کیف آیتونو ګوري ستاره څنګه کار کړي وادیانو سره ارم ذات العماد دوی ته کله عادیان وي او کله ورته ارم وي ښا ځکه ارم چې دا د نوح علی السلام نسیو دا د سام زیو ښا او د عادیانو نیکو ځکه د عادیانو پلار چې نو هغه عاصو د عاص لار چې دینو ارمو او ارم پلار چې دینو هغه سامو د سام پلار نوح علی السلام معلومیږي چې دا عادیان سمودیان چې نوح علی السلام ته نږدې وکړ کیف فعل ربک مراد د فعل رب نه چې عذاب ولدي ارم ذات العماد نو نازل شو په دوه باندې فسب علیہم نراو ورزونا په دوه باندې رب کا ستارب سو عذاب کوله د عذاب یقینا ستارب چې د په مرصاد کې دی انتظارګاه کې دی چې راتلونکي خلک سکی چې په دوه باندې کوله راو ورزي هر چې د انسان ځا مبتلا او کله چې مبتلا کې دی رب د فاکرمه فاکرمه اکرام یو کی ونعمه نعمت ول ورکی نو دی وی رب یا کرمنی زرب عزت من کړم و اما اذا مبتلا هر کله چې دی مبتلا کی په فقر او فاقه کی او تنګ کی بدمانه رزق ددو فیقولون دی وی رب یا هاننی رب سپکړم دلته کې دک کند کن چې مفعول مطلق دی مفعول مطلق چې کله مکرر وي د دې عامل ناسبه او حذف کول واجب دي او دلته کې هو دکتی موجود دي جواب دا چې کله مفعول مطلق مکرر وي عامل ناسبه په هغه وخت کې حذف کیږي چې کلام هغه فعل معلوم وي خان دلته کې دوه کته فعل مجهول دی وجا ربک ورب چې ستاره ور ملکو فرشتي صفن صفن صفونو صفونو کې وجی او رب واستې شي یوم اذن په دغه رضا به جهنم جهنم غړم بیږي با وسنځیرانو کې به تلل شوی وین او غټه غټه فرشتي به راکاږي دومره غټه فرشتي چې دا تمامه دنیا او په مثل د دې لس دنیاګانې نوري چې دا دغه فرشتي په نوم باندې کې دي نو دا تمامه دنیا به نخ کاری ښه دومره غټه غټه فرشتي وي یوم ایزن پتا غرض یتذکر الانسان وانا له الذکر نصیحت به قبل انسان څنګه کې دې شي د پر نصیحت قبل اول یقول دی و یا لیتنی هاي افسوس دی مال را قدمت لحیاتی راضي رضا کړی شي داخل شه زما په بندګانو کې او داخل شه زما په جنت کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا الله درزاش